اول هغه مثلا د شهیدون کایم کو غانا چې دا پلون کې مړ کړه دا که شهیدون یو خو ټیک که شهیدون یې نه وی بیا دا د محله یا د کلی خلق 50 کسون وی قسم کو غانا 50 کسون وی قسم کو چې نه میر مړ کړه دا ونه میشته د قتل پاتشته چې چا مړ کړه دا کنه بیا پنځیس کسه چې کله قسم وکړو ولې دی خلاصېږي که نه شه سوچ مې دا که نه او په دې شي کسې یا دا د محلې والا خلک څه ده که نه دا به قسم کو چې د کیم چا باندې دعوا وي او زنا حرک دی چې قسم به دا اولیاء د مقتول کو که نه شه پنځیس کسونه وي چې کیم ده که نه دا غا قسم وکړو که نه خو بهرحال اولیاء د مقتول چې کیم ده که نه همیش په مذهب شفه باندې قسم بیا د دې په شهیدی سره خو قتل نه ثابت دی چې لیدل نه وي مثلا نه او پنځه کس شهیدی او کو په ندیده باندې دا شهیدی هونه قبل لري کنه شب دې باندې قتل نه ثابت دی یو څنګه دې په قسم سره قتل ثابت شي کنه باب القسامت وقال الاشس بن قیس چې قال لي النبي صلى الله عليه وسلم په یو مقابله مت رسول برکو فرمایله اشس ابن قیس یا کلا مثلا دعا وکنه په یو یهودی باندې دعا وکنه او بیره کنه بیره کئی په بریش یا دعا و چې کیم نه کنه تر زیا او یهودی و چې کیم نه کنه دی او کئی په بریش په باندې دعا بیا رسول برکت او فرمی چې شاهدا کا او یمینه یا دوا شهیدون دې تو دی چې تو شهیدون کین کې بل خپل دعوا باندې او که شهیدون دې او یمینه یا قسم کړل دې دغه چې کیم نه کنه منکر که دا فکر دینا پا منکر دا دا یهودی کنا دا درز جای دی ایده غیر دی قسم داری دا دوا حقی نا دی که شهیدون که باوی چه خوٹیک دو که شهیدون چه که باوی دا حق دا چه دنا قسم بخلی بل حق تنشتا جه تکا سمینه که کنا وقال ابن ابي مليكه لم يقد بها معاويه دیت نه دا ثابت کړه چې کینه بها په دغه چې کیم ده کنه قسما سره معاویه صاحب یا معاویه صاحب یا چې کیم ده کنه د ورثه د مقتول سدي کنه اولیاء د مقتولا دغه په قسم سره چې کیم ده کنه قصاص یې نه ده ثابت بل الله لم یقید کنه اقاد یقید اقادتن اقادا قصاص خسره دوي شي کنه لم یقید بها قصاص نه ده ثابت کړه چې کیم ده کنه یا قصاص نه ده او خسته به ها په سبب دې دغه قسمه کړل سره معاویه صاحبیا کنه یو رسا ده مقتول قسمینا کړی وی دې په سبب سره ده قصاص ثابت نه بالو وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاق وكان امره على البصره او وجه کیم ده کنه ده عمر بن عبد العزيز صاحب امره چه امیر یې ګرځاوله و د عدی ابن ارتات لره په بصرا باندې بیا د عمر ابن عبدالعزیز د عدی ابن ارتات ته یو کاغذ ورولی کلو فی قتیلا په برای د هغه مقتول شي وجدا عند بیت من بیوت سمانین یمین دلشو هغه مقتول په نزدیکی دی یو کیر دی هغه کیره دی هغه کنا گی سمن فروش نه کنا سمانین چا غړی خرڅول کنا ویری کنا در آغا سمن فروش چه کم ده اغی کری نوی کن اغی کری سنگه یو مکتور میندو یا عمر ابن عبدالعزیز دا که غازر ولی کلو چین وجد اصحابه بینت دنم کجر میندل چه کم ده کنا اصحابه و اولیاوه ده ده قتیل شهیدونا خو ټیک دو پی بده حکم مکا چه شهیدون قیم کو و الاو که شهیدونی نکل قیمه فلا تظلم الناس چیز یو تای بیونه که ده خلق سرا چه شهیدون نشی که اما ویو دا اولیاء ده قتیل وی چه مید و کسام بکی کساس بنده حکم ارتا پوکا کنا دا ظلم چه ونه که ده خلق سرا فإن هذا لا يقض فيه الى يوم القيامه دا صحیح صدا چه شهیدون یه نوی بیا قضا نشی کرلا پر ایسه تر قیامت پیرا چه کم دا کنا ایده ایده پرا کنا وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم اذ بشير صاحب دا ویلی دی چان رجلا من الانصار يسري د انصار و يقال له سال بن ابي حسما چې ویل چې هغه سال بن ابي حسما صاحب اخبر هو د سال دا خبر ورکړه ده هو ادهغه چې کیم ده کنه انصاری صاحب ادهغه چې کیم ده کنه بشير بن يسار ده تعظیم مو کده مشر تعظیم مو کده مشر یا مکاور کده خبره مشر تا مکاور کده خبره مشر تا مشر دا وجه غیری کنا تکسر یه بار حال بیا آغا چه کم نکنا مشون وجه غیدل آتره زمن یسوی کنا آ وجه غیدل دین اولس یه بیا عبدالرحمن آ وجه غیدلو کنا فقال لهما بیا رسول مبرک چه کم نکنا دیتا ویلا چلا نرد بی ایمان الیهود میش خو نرزی که دی پا قسمه دی یهود بنده چی یهود قسمه لرو کوي فکره رسول الله سلام بیا بالو گان لرسول برک دا خبره ان یطل دمو هو دا غال بطه ده لوڑی شی حضر لوڑی شی وینه ده ده کنا بیا دا مناو چکا سامی وینا و خستلو نا کنا و شهیدون یه وینه کنا خو وینه خوی بیا دا غال بطه ده تله بیا ده وجه لکا دا صلح بطریقه سر دا غایو تا اکره چه رسولم برک سا دیت دی بیت المال نه ور کوئی صدقه یې شوی او سره دیت د یهودې چې کیم ده کنه هغه ته یې شر واستلې وې کنه هغه پیرا کې دی نه به د بیت المال نه ور پیرا کړې کنه فوضاه مئه من ابل صدقه بیا دیت ور پر رسول مبارک دی دا اصل یې شه دیغه یې شه د صدقه نه ټول را بیت المال نه دی ور کړې صدیا را واستلې وې خو د بیت المال نه سل به ور پیرا کړې دی کنه سلیه دا پیرا کړی دی چې کیمه کامه واده بیت المال نه پیرا چې ډېره ورځ وي مثلا د تخت یو په دفتر شهر نه او په دې ورځ باندې څه هم تار واه سودانه چې بهر یې یختل ده کنه او څه هم ده چې کیندا کنه په دې ورځ باندې رواه ثم اذن لهم دنا ورسي جزاء کې ورکو خلق ده په دخلو خلق ورنه وتل کنه دغه کنه څه هم ده ورنه وتل فقال بیا د عمر ابن عبد العزيز تول خلق ده ما تقولون في القسامه سرنګ خیال ده تو سه بری دغه قسمه شه چه قسما چه دا او اولیاء ده مقتول چه قسمین او کو بده سره قصاص ثبتی دی که قصاص نه ثبتی دی کنه شا یا خلق خیال لاو چه بده سره قصاص ثبتی دی چه اولیاء ده مقتول قسمین او کو بده سره قصاص ثبتی دی بیدوی توی چه نا بده سره قصاص نه ثبتی دی کنه ابو قلابه صاحب بیان ویتا اکرلو اغه دا کسا ویتا اکرلو چه بده سره قصاص نه ثبتی دی چه اولیاء ده مقتول قسم او ما تقولون فی القسامت قالو دیو تاوی چه نقولو میر داوی ای چه القسامتو القولو بها حق دا قسما صدا مانے اولیاء دی مقتول چه قسمین اوکو قصاصو حسن په سباب دی دغه قسم سره دا ثابت دی یمیش خیال خدا دا چه اولیاء دی مقتول چه قسم مکو په دی سره بیا قصاص دی اغه قتل نا و دی محلی دی خلق نا و خستل شی گنا خدا سای دی وکړه چې په دې مست کې د پلونکی سری زنا کړی دا ونه را لیدل نه دا په زنا باندې اكون ته ترجمه هو ایا وی ته چې دې محسن صلی الله علیه پر جمع کوي تا دلرا قال عمر ابن عبد العزيز ته وی ته چې لا نه نه بدا شهیدی سره غوي چې دې لیدل نه دا منځه سنجه زر کا سزا شهیدی ته وګوي چې لیدل نه وی چې کیم نه کنه بده دې وجه نه سره کې پر جمع شاله خو یوا بجریرت نفسه بجریرت رجل قتل بجریرت نفسه یو هغه سړی چې دای قتل کو په هغه ګناه د زون خپل باندې چې زون سپ ګلان ګور کو معنی نه جهیز قتل کو مطلب یې دادا یو سړی چې قتل کو په ګناه د زون خپل باندې فقتل یا په دې باندې قتل کول شي دای کنه ټیک تو او رجل زنا بعد احسان یا سړی زناو کو ورته احسان نه یا په دې سره پر جم کولو قتل کول شي دوا او رجل حارب الله ورسوله یا غسرائی که دائی چه کنه پا جان شی ده خدای و ده رسول ده خدای پاک سرا ده خدای و ده خدای رسول سرا پا جان سمنا ورتد عن الاسلام دائی مرتد شی ده اسلام نکنا و دائی چه کنه کنه مرتد شی دا کیک دو قتل کول شی دائنه فوالله ما قتل رسول الله سلام احدا قط الا فی احدا ثلاث خسالین کنا ایده دیواجه نا قتل کرد فاسنه دا قتل کرد فقال القوم خال کې وویلا چې کی وازی نوس خلق وکړه د خدا بیان وکړو له خالي نوس خلق کې وویلا چې اولیسا قد حدث انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ اینا دو چې حدیث بیان کړ انس بن مالک سے ابدا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع فی السرق رسول مبارک چې کیندا کنه لوس پر کړه په اغلاس او وسمر الاعین او ردغلی دي سترګه ثم نبذهم فی الشمس بیا ریلی دی لره غرمت چې کیندا بیا مړ شوی دي ویل رسول مبارک لانی دا خلق مر کرا دا کنه دا مر کرا دی غلی دی وجنا مر کرا دا تو بیا ہے چه رسول مبارک چه خلق مروی دا یا دی زنی دی وجنا مر کرا دا یا دی قتل دی وجنا مر کرا دا یا دی ارتداد دی وجنا مر کرا دا ایدی خلق ولاین خلی غلا کری او ای سی بولی ہے کنا ایدی دی وجنا رسول مبارک قتل کرا دا او دی دسترگا ور بخلی او غرمت اتریلی چه دا غاس مرشوی دی کنا شا ایر چه کنده ابو قلابه صاحب تاویئی فقلت موتا وی چه انا احدثکم حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ زو بیانو کتو سبیغ حدیث دی انس صاحب کنا حدثنی انسنا مطلع بیان کرد انس صاحب چه انا نفرن من عقلنا سه نفر ده عقل قبیله یا ده ورینا قبیله یا ده سر قبیله کنا ان نفرن سمنا ان ثمانیتن وذکر کون قدم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رول پر رسول الله برک ونه فبایعوه علی اسلام بیعت یو کړو سره په اسلام باندې فاستوهم الارض نا موافق من دا دینا ذکر مدینه منوره دی زره سره کنا او بیا دی وجنا فسقمت اسلامهم بمرون شل وجودینا دی دی فشکو ذلک علی رسول الله صلی الله علیه وسلم شکوا وکړه دی بمرین رسول الله برک دا قالو دې ته چې بلا ویل نه فخرجو وتل فشربو من البارها وابوال هدی چې کیم نه کنه وچل دې سعودي دې غنه و دې غه متیان دې غنه فصحو دې تندرست ول کنه فقتلوا را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکر یا غشپین دې رسول مبارک وتردن عام و دې چې کیم نه کنه بیت الاغیشون فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا خبر رسول مبارک فارسل فی اثارهم یا رسول مبارک سرول ذل رسل بدی پس فاودر کرونی والشرفجی بهم بیا راوستلو شول په دې باندې فامر بهم رسول مبارک امر وکړ په دې باندې فقطعت ايديهم وارجلهم پرېکړ شول سینه دې وبشد دې وسمرت اعینهم مرود غل شسترګې دې ثم نبذهم في الشمس بیا ودرې دې لره په غرمش حتی ما تو حد کې چمړ شول لیا قول کو مو ته ویل ابو قلابه سوي چې وایو شین اشد مما صنع هؤلاء کیم یو شاید یو صاح دې اې چارنه چې کړی دې خلک چې مچار ارتد عن الاسلام مرتد شوی وی دی دی اسلام نا وقتلو عمر کراو دی شپیل و سرقو غلا کری و یعنی دی خو دی وجه نمر شوی دی چه قتل یا کرا دا او مرتد شوی یا دی ویلی پا پس حدیث شریف چه ارتدال آرو قتل یا بسه رو لو کنه رو بسه و اغلا خوی پا پوس اشبا کنه فقال عباس ابن سعيد عن بسائب بن سعيد ولا بد مجلس نو سجول الله بخدای مې قسمي ان سمعتو کل یوم قطو ارواول ندی کړی مو پشان دنن رزه چیرې یا نن می چې کیما صحیح خبره اورده د لکنه داس قسم کیسه مو چرانه دار درې فقلت مو ته ویلا چا ترد علی حدیث یا ام بس تو یا رد کوي ته مو باندې خبره د مو ام بس باندې دا چې جنرال می چې څنګه خبره ورته دا بیا نه دی اورده لري باندې دا نعوذ بالله دا مطلب دی چې دروغ دی وویل قسم مطلب دی وی چه نا نمی دا دا مطلب چه درویغ ده صحیح خبره درتا وکرلا پا حقیقت بنده ده پوئی کرلا کنا ایتو خبره زنرد کوا فقال درتا وی چه لا ولكن جئت بالحديث على وجهه لكن التاب کرتم تا پیغی حدیث بنده پا طریقہ ده اخی حدیث بنده چه سرنگه ہو والله کو خدای مې قسم لا زال حاضر جند به خیر همیشه وی چې کیم دا کنه دا لشکار دې لشکار نه ده شام ولا خلق مراد دې چې دا دای دا بشه کنه په خیر باندې ما عاشا ما عاشا هذا الشيخ بين اظهرين تر څه بل چې ژوندای وي دا شیخ په مان دې دی چې دا شیخ نه دا ابو کلاب صاحب مراد ده کنه دا خلوی عالم ده قلت مو ته ویلا چې وقت کان فی هذا سنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره تر شوی په دغه قسمه شه طریقه د رسول مبارک نه رسول مبارک دې طرفه نه په دې شه طریقه تر شوی دو کنه یا تو سے دا مطلب دا چه مانے میرا پس دیس کسون چه قسام کی ایده پا وجه سر امیر چه کم دا کانا دا قصاص پا دی بنده وڑا وی ایده ایده وینه امیر بس صحیقو کرده دی دا چره کدای شی کانا یا شهیدون بیدای که شهیدون بنوی قسام دینه دا بیده حق دا بمنده قال رسول براک دا پا طریقه ده زجر سر ویتا ویل چه اغا تستحقون دیه دا ایتو سے زنینا مستحق کرده وی دیگه دیت بیا ایمان خمسین منکم بیا ورغلو دخول وکړ شو په یو اهل بیت یمن باندې پیغه بطحا لګار شه کنه بطحا دا یو لګار د چې کیم نه کنه ده مینه او د مکه مکرمه په لمان شه کنه په دې د چې کیم نه کنه بطحا لګار شه د یمن چې کیم نه کنه یمنیو نه یو کیرو په دې باندې دخول وکړ شو د شپې دا سړی چې کیم نه کنه په باندې ور داخل کړ شو فانتهبه رجلون منهما ایا منی سرای تو کنه دی کیر ولا ایا ونی ولو فرفعوه الى عمر یور وسو دی دلر په طرف دی عمر صاحب بل موسم بیغه موسم دی حج صاحب حج په موسم شو عمر صاحب چې کیم نه کنه ایتا ور وس وقالو دیغه خلق و تول له حزیل کبیله قتل صاحبنا ایدی سبی مرکڑا دا چه کم نکنا صاحب دیمیش کنا دیمیش چه کم نکنا یو سرائی مرکڑا دا فقال بی ایدی غی یمنی و تاویلا چه انهم قد خلعوه فادخلوا مکانه رجلا آخر بیا ور داخل کړو دی دغه بدل کې بل یو سړی په انتظام کنا بیا هغه چې کیندا کنا یا قسم کړه نو د فدفعه الی اخل مقتولا ویر یو کولو چې کیندا کنا هغه بل سړی هغه وریر د مقتول ته د مقتول ور تو کنا ایتا ور کو چې دا اندا در سراکا کنا دا وا قسم کو خکړه نه دا فقرنت یده بیده بیا چې کینه ملاو کړ شو لوز دی هغه بل سړی دی لوز دی دغه ورېر د مقتول سره کنه لوسینا سره ورک قال ابو کلام ته ویل چې فن تلقنا لوی ویز والخمسون الذين واغا پنځه کسان اقسم چې قسمی را کړی وی حتا اذا كانوا بنخلا حتا که سو دې چې دی شول په نخلا مقام مو ده اخذتهم السماء وني والليل ربرما بروم شیدا باندې فدخلوا في غار في الجبل نلوت الليل في غرش جاو بغرشه ذرا هر کرا دا واجه کیم دا کرا شاخو ذرا ثم لا دما دیرا ورس چه بدایک شمولو بده بنده کرا چه دا مستو کل چه ده اولیاء ده مقتول ده قسام پا سبب سرا می قصاص و خسنلو ثم لا دما بعد ما صنع ورس چه دیگنا چه دلا وکرل فامرا بالخمسین اللذین بیاریغ عبدالمالک ابن مران امر وکړو په هغه پنځه څه کسونه باندې چې قسمینا کړی وي فمحو من الدیوانه اې دې نو مینا ډان کړل دی دفتر نه کنه دې ته چې کیمه دا خیر مقرر کړی وی آغا نمیل اعلان کړل دفتر نو سیره مل شام و اصل لیل را طرف د شام یا دا ټول د غلطه په مو باندې وکړل کنه چې اسلام مر باندې مړ کو کې صاف نو وقصو کنه او قسمه و زو سره کې سفینه جری باول اطلاع فی بیت قوم راغه څنګه چې جواز شي او پکیر دې خال کې شي کنه فردی کیر ته جواز شي اجازه ته نه دا وخصو وطن ورکسه کنه بیا هغه طرف نه هغه لندای ته برابر کړی د خړاپ د سترګې ته وېست چې سترګې له واسطه کنه نه دشته ایسا ففقرو عینه بیلنده کلا دی سترگه ده فلا دیت له و بی قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد عن عبید الله بن ابی بکر بن انس عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اطلع فی جحرنا یو سری چه کم نکنا نه چې زه دا غسه د سترګې ته ورسیر کا لیطعن او دې پر چوي د لاره چې کیند کنه په دې غشي باندې وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب أن سال بن سعد بن سعيد أخبره أن رجلا اطلع في جوهر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرس وده رسول مبارك سرا يواج كمنا كان رجمان زوغر سرا يحق به رأسه وچه قرأوله بيغ سرا سرا خبر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول برکه چې لو عالم کچره متدا پتا وا چې انک تنتظرونی چې تقسم ولرا بده غره شه لتعنت به عینک مو چې کیم دا ولا و پدېګه غاسره چې کین ازمن سره پسترګه دې تو شه موال کړی وا قال صلی الله علیه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر مقرر کړه شو دا اذن او خصل دی وجه دې دغه کتل نه له وجه دې نظر کړل نه کنه دې وجه نه کوي جزات ضرورت ده کوي چې ورو ورو باب العاقله ته عاقله دی کنه چې دیت پر کوي کنه دا عاقله چې کیم دی کنه دریا هو قبیله دې سری دو او یا که چېرې دیوانی اهل دیوان دی کنه شا هغه چې کیم دا کنه په یو دفتر شه په یو رجستر شه مثلا چې دی نو مینا لیکلی وي او یو بل سه امداد کو سره ګاډر تلینا کو سره چې کیم دا کنه دا یو بل امداد چې کو سره کنه اې دې د سویل شي عاقله چې کیم دا کنه دې غته ویل شي او دارنګه کچره مثلا دیوانی نیوی بیا یو قبیله ولا دغه چې خواغه چې کیندا کنه امداد کو او دا دې چې پر کوي دا کنه سا یو دا دې مثلا چې د شذې په واسطه سره خپل وی کنه او یو دا دې چې عصبا دې یا عصبا نه رون چې وی کنه سا دې چې کیندا کنه پیغه باندې ورسی باب العاقل ذي وبي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا يحيفة قال سألت علي رضي الله تعالى عنه وعنهم او نه سره خو نشتر سره وما فی صحیفه واغه چې په دې کاغذګی شری کنه په دې صحیفه شری قلت ابو جحیفه سے وی چې مو ته ویلا چې وما فی صحیفه په دې صحیفه کې شری قال درته چې العقل دا دې یتینا دی او فکاک الاسیر او خلص ول لري کوي دیونه دی او بل دا خبره ده چې الله یقتل مسلم بکافرن نو چې قتل کول مسلمان سره بکافرن په حربي کافر سره کنه په مستامن کافر سره فقضى رسول الله صلی الله علیه وسلم فيها بغرة بیا فیصله وکړه رسول مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه څه دغه غرا سره غرا سره دی عدل او امت چې مریای دا او یوین زدو کنه دا فیصله وکړه وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابي عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه استشارهم هر عمر صاحب مشوره وتر رضي الله هم د صحابه کرام نه فی املاک المرأه بیا شهیدی و توکل محمد ابن مسلمه صاحبیا د بده کې صاحب نه چې الله شهید نبی صلی الله علیه وسلم چې دای حاضر شو رسول مبارک د قضا به رسول مبارک بالکل بلغه سره فیصله کړی دو کنه زان شهیدی کې جزا حاضر و هغه دی چې کنه چې رسول مبارک په دې باندې فیصله کړ وابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شام عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه نشد الناس قال هر دمر صاحب تاویل چه ایسه ما یشد معکا علا حاضر ولا هغه سکه چې گویو کوي تو سره په دې کې سمونه بل سکه یو خورو ولا کنه ته یو کاسي فقال محمد ابن مسلمه محمد ابن مسلمه ته ویل چې انا اشهد علی نبی صلی الله علیه وسلم زګه وحی کو رسول مبارک باندې چې رسول مبارک په صلاح کړی د مثل هذا په مثل دې دغه باندې چې دا د کیما گواہی وکړه کنه ماره په غلا باندې په صلاح کړی وابي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يحدث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشار في إملاس المرأة مثله بمثل دغب وصريز باب جنين المرأة وأن العقل وتحقيق سرديت كده على الوالد دا په والد باندې دا یا د والد په واسطه سره کې مثلا خپلوي دا د قاتله دا قتلا شو دا ستو کنا ایده والد دا یا عصبا دا کنا شا پا دی بنده و عصبت الوالد و عصبا بی اغی پلوری چه کیمی کنا پی اغی بنده دا لا علا الولد نیر تو چه کیم نا کنا پی اغی ولد بنده و پا مطلق ولد بنده دا دیت نشتا بلکه پا ایده پا پلور بنده دا و یا چه کیم نا کنا دی اغی پلور پا عصبا بنده دا کنا دا دیت دا وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا علي بن ابي شهاب بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امراه من بني لحيا بغره عبد او امه ثم ان المراه التي قضى عليها بالغره هغه څه سوچ په اصلاح کړی او رسول الله برکوي باندې په غورا سره توفیت هغه وفات کړل شو اصل اکر چې اکر تلاشو ده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا په اصلاح رسول الله باندې ان میراثه لبنيها میراث دې دا دې زمانه دې دا دې مړ دې دا وانا لکلا ودیت چې کیم دا کنه علی عصبه ته حدا دا په عصبه دې باندې کنه دیت پیغه باندې دا دیت خامه په رسول باندې نه ورې چې کیم عصبه په باندې ورسې دیت وابي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل دا وړی سدی کنه دا چې مو سره چې کینه نه فشه دی ته دی سره خلاصوی کنه په ګوته باندې سره خلاصوی او ولا تبعث الی حرا واصل چې کینه کنه دا مار لږه کنه ځکه چې کچره د امرای مثلا هلوک شي به دغه خدمت چې بیا دغه دیت بیا واجب دی کنه به دې شي چې هلوک شي واصل له نه واجب دی کنه چې دغه هلوک شي وفي قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ده سواد چې رغلو رسول مبارک مدینه منوره ته اخذ ابو طلحه بيد انس صاحب یې چې نیولو کل هغه پلان در ده ما ابو طلحه صاحب سو په لوس ته باندې فن طلق بي به تلي او مومن په طرف رسول مبارک فقال ابو طلحه صاحب ته چې رسول الله ان انس غلام قيس ده انس کې ده یو بچای شیور ده هكذا ویلو وکړه ته دا چر دا دا خیم دې ته ویل کنه ولا لشيء لم اصنعه نه دې ته ویل رسول الله دې غشي دې وجه ته مونږ وکړي غشي لرا چې له مال او تصنع هذا هكذا ویلو دې وکړه دا چر دا کنه دا رسول الله برک په دلاسه کولې شو مت چیرې دا سن دې ویل دا مر او چات اخلاق او عادت نه وي باب المعدن جبارنا معدن تکاسي مثلا دې سره زره دې سپینه زره دې کولې دې تشي دې تشي کنه دا چر کنه او زناور چې کیم ده کنه دا مثلا اورېزه چې کیم ده کنه وتلې دي یا شپه وتلې دي خو چشتان نشته ور سره اې دې دې زناور ته نقصان جوړ کو تاونی جوړ کو کنه خو ملک نشته ور سره کنه بیا چې نقصان تاونی جوړ کو دا تاون چې کیم ده کنه سرانګه دا په ملک د زناور باندې ورسی کنه ورسی وی چې نه دا حضر ده کنه چې ملک نه ور سره چې ملک ور سره به په باندې ورسی او چې ملک نه ور سره بیا دا تاون په ملک باندې چې کیم ده کنه نه ور دی مشه اچھا جی بابن المازن جبارن کان چه دا دا دیتا ونی حضر دا بطل دا دا بچانه ورسی اول بیرو جبارن خیای چه دا دا حضر دا کدا بچا ورنانگ شو دیتا ونا بچا بنده نورسی وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا علي قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جرح جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس او په هغه رکاب شي خو مسترکا ده هغه خزنه ته ویل شي چې هغه په ځکه شي شخه کړی شوی وي مخلوق شخه کړی وي او رکاب هغه خزنه ته ویل شي چې خالق په ځکه شي پیدا کړی وي کنه په دې شي خو مستکنه باور علی اجماع جبارنا دا ګونګون څه دی ګونګون نه ده نه ور مراد دي کنه دغه ته ون چې دا حضرت چې ملک نه یو سره چر په یو نه وځو وقال ابن سیرین ویلی محمد ابن سیرین دیر سکوله دی اغیر واگی را کنه او دا اوس پی دا یعیش دا واگی ورا چه ولی دی دا واگی مثلا دا سی چه کم دا کنار کاس کلی چه دی دی وجنا دا اوس یا دا یش پچاو بنده مثلا یا چا پا مول بنده ورو خطو حلو کولا ہے بیا دې د وجه نه چې کیم ده کنه زمانہ دا په باندې ورسی کنه او یا مثلا پردای وسته خدا یو جی به لاس کاش کړل کنه چې دې د وجه نه مثلا تربت شو مټ شو کنه بیا چې کیم ده کنه زمان در باندې ورسی وقال حماد لا یزمن من النفخت الا ایان خس البتا الا ایان خس انسان الدعوتا البتا که چره اس کندی یلای دی در بیلا را یو انسان سی دا باز دو که بده ورسی افشه بنده سیکو ولی دی زمان نشتا خو که چره مثلا تو سویر پیر ورسی چه دست لرگای ویر پیر وای دیتا نخست ویل شی کانا چه دست ویر پیر وای ایدی دی وای جنه دا ورسی افشه دیتا خلوص اکلی کانا تا ونی جور کرو کانا چه دا دی لرگی پیر پیروین کی بنده کانا ویره کنه چا دبا چاته سزا ورکوي سرنګه سزا ورکوي سزا دا سور کوي کسه یم ان یذر به چې یو سړی او ای دغه د بیلرا زی ولا دبا او بیا د بیج کینه کنه په بازار شه او اغه لا ته په ور خور ولا کنه شام بیا فتذر به برجله بیا د دبا چې کینه کنه وارو کو په بشیا خپل سره دا ورځ چې بشیا سره مثلا څه کول کنه شا واه لوک شو اغه زمان نشته کنه شا نو بیا دی دا لکه دا با خپل غاو خلی بدل و خلی کنه شا چې دا با ته وای بیا دا باب شه در پسې در خلاص کو و دی وای چې کیم دا کنه هلوک ته کو اې دغه زمان دا نشته چې کیم دا کنه بده ملک باندې وقال الحكم وحماد اذا ساق المقاري سوات چې بیا یې کړی کاش حمار خاروی یا کچاروی یا وسی علی امراتن چې په باندې شدوی فتخرو فبیا فنرا پریوزی دا شده کنا بدا شده شده کنا دا زنه پریوزی پا کریاوی کنا یا زنه پریوزی کنا شلا شیع علیه نتا بدی کری کس بندی شیع وکار شابیه دا ساکا دعوتا فتبعها فاضعبها سوا دی جی بیایی دا سرائی دا با بیا ستر یې کړای دی دا بیل را کنه اې دې ستر یې ولې دی وجنه مثلا دا مرا رټا چې کیم دا تیزه بیتا چې کلا کلا چې کیم دا کنه مړاشي کنه فهو زامنون فهو زامنون لما اصابت دو زمین دو جه کم دا دای زمین دا لما دیغه شی دی پر اصابت چه دا دو ورورا سی دلا جه کم دا کنا کم شی حلو کولی تا دی سری رواجنا کنا چه ورورا سی دلا وین کانا خلفها وکچره وی دا ورسته بده دا باب سے مترف سے لنا فوری وری بنده تلین کا کنا ورسته مثلا فوری وری بسه تلین کنا و دا دبا مثلا تشای حلو کرلو کنا لم يزمن بیا چې کینده کنه دا یا نه دا زمن وابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على اجماع اقلها جبار ديت دې چې دا حذر دا کنه والمعدن جبار والبير جبار في الركاز الخمس باب اسم من قتل زميا بغير جرم چې زمي مرکه ایوه به بل بهر بس جرم نه کنه زمي دا دې مرکه لو کنه مش مذهب نه او قصاص او خسل شي نه کنه وابي قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهده معاهده کین سره چې مړ کړو هغه نفس چې د سره وعده کړی شوی وي کنه معاهده در سره کړی شوی وي باندې زمي وي لم يرح راحه الجنه نوې چې کیم نه کنه نوې کو نوې می وی دا سره هغه بي دي جنت وای نری ها بي دي جنت توجد من مسیرت 40 عاما باب لا يقتل المسلم بالكافر نه وشي قتل کول مسلمان په سبب د کافر سره کا مسلمان ور ولګي د کافر یې مړ کړلو اے مسلمان نه قصاص نشي وخستلم خو مې وی چې د کافر نه دغه چې حربي او مستعمل کافر مراد ده اے په وجه سره قصاص نشي وخستل د مسلمان نه کاذبي کافر یې مړ کړلو کنه اے په وجه سره قصاص نه وخستل شي کنه ځکه چې زمي کفرا دغه وینه په طریقه د تعبید سره معصوم دي لکه مسلمان وینه په طریقه د تعبید سره معصوم دي زمي وینه په طریقه د تعبید سره معصوم دي ایو مستامن کفر حربی وی خو وزا باندې یو کول بروشي هغه په طریقه د تعبید سره نه دي معصوم وینه کنه دغه بیا مسلمان نه قصاص نشي او خستله هو زمي جمر کو بیا قصاص او خستل شي ونه وبي قال حدث حدثنا صدقه بن فضل قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا مطرف قال سمعت شعبي قال سمعت ابا جحيفه قال سالت علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء مما ليس في القران قال العقل ديته كسياس تبشه وفكاك الاسير فسول لك ايدونه وبلا ذا جو الله يقتل مسلما بكافرين باول ازاله تمل مسلم يهوديان عند غضب سواد سفر غير کو مسلمان يهودي ته په واقع غصه شي کنه ا دې دغه چې کیم نه کنه داسې بهتریو چې دې وجنه د بل پیغمبر سره لازم دی تنقیص سره لازم دی داسې یو پیغمبر په بل پیغمبر باندې بهتر ما ګرځوي دا اصل ته اختصار ده پر حدیث شریف شه په ورته حدیث دوره چې چې کیمنا کنه رغلا دوره چې قاعده تفصیل لکته یا و ابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحال مدني عن ابي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم یهودی صلی الله علیه وسلم برک ترولو قد لطم وجهه چې په تحقیق سره سفر سفر وکړی شو یو مخ دې دغه یهودی ته مسلمان ولاو فقال به یهودی وته چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ان رجلن اصحابک من الانصار یسرید اصحاب ته د انصار نه دلتما فی وجهه سفر یو څه په مخ دې مش قال رسول برک چې ادعوه تو سره به ایدلارا فدعوه بیروب اللدا کنه دی دلارا قال رسول برک تو فجل ما لم توجهه ولته ولا مخدنا قال يا رسول الله اني مرضت باليهود ذو ترد باليهود بن فسمعته بهم غول الذي يهودين يقول شو وي جو الذي استف موسى على البشر منا قسم بيغ الله بنده چا غرا غردا ولا موسى عليه السلام پر ټوله به د مونږ بنده په بشر بنده بیا مو ور چې دا هدا بشر نه محمد صلی الله عليه وسلم دایره دی کنه بیا زکه غصار ولا سفر مې مقصد ورکړه فقلت مو چې على محمد صلی الله عليه وسلم ایا دا خو محمد صلی الله علیه وسلم نه بهتر ویلی کنه فاخذتنی غضبتون بیونی ولو بلرا غصه فلطمته خراج می پیر دا کړل دنا قال رسول برکو فرمیل چلا تو خیرونی من بین الانبیاء تو سے جکیم دا کنا بہتر ما کر دو یوم اللہ رضی المان دے انبیاء وینا دا سے چے بل پیغمبر تنکیس ویر سر اللہ دے میری کنا او خاص کر موسی علیہ السلام نہ خود ما جکیم دا بہتر ما کر دو اده یهود پیغمبر موسی علیه السلام کنه پیرا هم خدا به پر مگر دی دغه دی موسی علیه السلام چې کلا ټول خلق چې کیم نه کنه به هوش وي او بیا چې کیم نه کنه به هوشي ختمې دي او چې ګیری کنه شاه په ټول خلق کې اواله ور ضرب یې دورش به چې ضرب یې دورش ایمنا مخته موسی علیه السلام د عرش کې کیم نه کنه په دې و طرف پیری وی دا پته متنوع لګی چې دا مونږه مخته به دورش ولا او کنه خدای په کلوړه د به هوشي په دبن وروستلی انو ام جزیه به سعقت الطوره او کنا دا خلوص کلا شو دا دغه به حسینا ابو بیره کنا په سبب دی هغه به حسین د کوه تور سره چې په کوه تور سره دی به حسین شو کنا اغا دې په بدل ته و دې په جزا سے هغه ته ملاو دو دا نو چې کیندا کنا په باندې روغلیه ډول دی به حسین شو نه دا لکه کنا او کخنا په مره مخ ته دی به شو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب استطابت المعاندین والمرتدین طلب ده تو به دیغ معاندین سره کنا معاندین نا نراغ جه کیم نکنا زدی خلق سی معاندین و مرتدین و قتالهم و دارنگ جه کیم نکنا مراول ده دیم هو اسم من اشرك بالله او گناه دی اغه چا کنه چې هغه چې کیم نه کنه شریک بلی دی خدای پاک سره وسزو دی هغه په دنیا او په آخرت سره وقال الله تعالی ان شرک لظلم عظیم شرک کده په دینه بل زیتای او په دینه بل ظلم نشتا ولا بل ذی کرشی فی الله پاک فرمای ولا ان شرک بالفرض والمحله خو کده خو نشی خو اسه فرض کو ده محله کده شی کنه بالفرض کچره تو شرک کو کړلو کنه لا يحبط لا يحبطن عمل لا يحبطن عملك زبط وشي بربود وشي عمل ده تو کنه ولا تكونن من الخاسرين او وګرځي ته د نقصان مره حال کنا وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية صوتي جن نزل شدا آيات رشيد شاء الله فك فرمي الذين آمنوا آخلق دي إيمان لورد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم او گڑکران دا دی ایمان خپل دی ظلم سرا من ظلم دا اخنا جی ایمان یادا و ظلم یا کرائی کنا دا آیات چې کله نازل شو شق ذلک علی اصحاب رسول الله سلام دا ډېر چې کیم نه کنه سخت ولګېدل دا آیات په اصحاب د رسول مبارک باندې بیا دا سرانګې کنه بیا میشه کیم یو داسته چې غزولم نه دا کړه دا په ټول په شهر غلی په دې کنه فقال دې چې ايونا لم يلبس ایمانه بظلم کیم یو دې میز داسته چې د نوی ګټ کړه ایمان خپل ظلم سره کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برکو فرمایي چې انه ليس بذالک دا ظلم نه دا مراد په دې سره کنه دا نه دا ظلم مراد چې دا توس کیم ظلم یو دی الا تسمعون الى قول لقمان ایتو سے چې کیم نه کنه غیر نه نه کوي او کایګه قول لقمان حکیم صاحب دا کنه لقمان حکیم صاحب چې کیم قول کړه دا اتوس نور وی یګه دا قول کا چې ان شرک لظلم عظیم دې ظلم نه شرک مراد ده ولم يلبس ایمانهم بالظلم سمنا بشرکنا او روی سکتا چه شهادت زوری ولا دا قول زوری ولا دا فما زالا یقرر حامشا و رسول مرسی مکرر ولا دی کلمه لرا حتی قلنا حتی که چه میروی چه لیته سکتا کاش که چه دای غلا شو وانه را کنا وفي قال حدثنا محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا شيبان عن فراس عن شعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الشرك بالله عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ ابن مسعود سے ویلی قال رجل یا رسول اللہ ان واخذ بما عملنا في الجاهليه ادمیر ماخذا و غرق پیشی پیغه چاره بندا چ کړی مې دی په جاهلیت سے قال رسول الله برکوه چې من احسن في الاسلام کین سره چې پښلا و ګرځیدل په اسلام سے په اسلام سے پښلا و ګرځا معنا چې شکوک شبهات کې ټول درنه واصل صفا ستر ایمان یې چې کیملا کنه وروړلو بیا لم یاخذ بما عملنا في الجاهلیه وقال ابن عمر و زهری و ابراهیم تقتل المرتدتو کنا او دی وی چې د مرتد شوه چې دا قتل کولا شي دی را ده د امیر د احناف مذهب دا چې نه دا قتل کولا نشي فالبتا قید کولا شي همیشه نه پر ودو په قید شوی چې یا ته باو وسی او یا چې کیندا کنا مړا شي کنا نه را قتل کولا ونشي باب حکم المرتد واستتابته مطلب یل تو بیره دینا وقال الله تعالی وفاس کو تو سلر کفر دا ورسی دی ایمان دی تو سینا کانا دی ایمان نا ورسی بیاوی توس چه کم دا کانا کفیر وگردائی ولن تردا عنک اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم کنا اچھا جی يردوكم بعد ايمانكم كافرين وقال والله فكفرميل ان الذين امنوا بشکا خلق دی ایمان رو وړه ثم کفرو دین او بیا کفر ثم امنو بیا ایمان یو ثم کفرو سری داسې چې کلا مسلمانې دي کلا مرتد کړي بیا خدای په کې سفر وانشت کنه ایسه چې کیم د حاجت یاد سړی دنشت فسوف یات الله بقوم زرد چې وصلو کو خدای پاک په داسې خان کې باندې یحبهم چې خدای پاک محبت دې سره کو او یحبونه دې محبت ته خدای پاک سره وقال والله پاک فرمایلی ولکه من شرح بالکفر صدرا من ازرام وقت شو ازرا کافر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره دا په سبب دې سره چې دی کنا محبوب وګڼل ژوند دې د دنیا په مقابله دی هغه آخرت لا جرم انه فی الاخره هم الاخسرون لا جرم سمنا یقول ویای دا ذات لا جرم منک چې حقنا ثبت دا خبره چې انه فی الاخره هم الاخسرون کنا لا جرم خمخلو دا خبره